مثل الذين ينفقون اموالهم دا بل باب ده ها مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله دا دویم باب شروع شو دا باب چې کوم ده نو دا چلیږي مخ کې تر 274 نمبر آیات پورې 200 او 200 او یایم آیات پورې په دې باب کې سړي اوس ته انفاق هغه مسله اول ته ته دعوت انفاق وشو چې انفقوا مما رزقناکم خرچه کوي اوس د توي چې خرچه بسنګ کې د خرچي بس ترتیب وي نو په دې باب بتا ته سالور مثالونه ذکر کوي وو سالور پر څه ذکر کوي مثالونه د انفاق او درته به ذکر کوي پنځه شرایط د پاره د قبولیت د انفاق او شپږ به ذکر کوي فواید دا دغه امور متعلقه بالانفاق څه شي هغه کارونه چې هغه د انفاق سره متعلق دي نو دا به ذکر کوي دا به ځای خلاص سره لاندې څه شو پوه شو 4 5 6 چار پانچی ها دا اعلان نه خلاصه شو پوه شئ څلور مثالونه دي پنځه شرایط دي او شپږ چې کوم دی نور امور دي متعلق دي انفاق کو څنګه څلور مثالونه دي څلور مثالونه که تاسو ګورئ یو مثال دی مثال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله 261 کې څلورم نمبر مثال دی ایود احدکم ان تکون له جنتون دا بغیر د دغه نه دی د کاف او د مثالونه دی دا څلور مثال نه دي څلور مثال نه ولې ذکر کړي وای دا څلور مثال نه ذکر ذکر کړي چې دو مثالونه د انفاق شرعي دي دو د غیر شرعي دي یو کافی نو یو یو وای نه کنه دو چې د انفاق شرعي دي هغه کې یو د الله په لار کې انفاق ته jihad یو په غیر jihad کې انفاق دی چې کوم غیر شرعي دی هغه بیا دوه قسم دي یو د اول نه نیت خاد ریاوی صحیح شو کنه دویم نمبر سره هغه چې اول خو صحیح وو خو لیکن رستو په اخره کې خراب شي داغه مثال دی نو دا دوه دوه مثالونه ذکر راغلي صحیح شو په دې مینس کې پنځه شرایط دي پنځه شرایطو کې اول دوه شرایط کوم دی هغه په آیت نمبر 262 کې دي ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى په 262 کې اول کې دوی ما یاد وګورئ خوشوي من او آزاد سلبي شرایط دي صدقه پر قبلي کې انفاق پر قبلي کې خود بادل باندې کې ته ته په تکلیف لمر کې دا شو بیا ور پسې کوم دی نو دریم نمبر شرط او سلورم شرط هغه بیا په آیت نمبر دی 265 کې ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله خرچه بکې خدا الله د رضا لپاره به کې وتثبیتا من انفسهم د خپل ځړنه باندې تصدیق وي نو دا سدي داد وشو نو دا سلور نشه دغه شرایط شو پینزم شرط برست راشی یا ایها الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم رست راضی ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون 267 کی چې عمدہ خمال خرج کوا او دغه خراب مال ما خرج کوا دا شو داغی نه پس بیا د 268 نه بیا شروع شي بیا امور متعلقه شروع شي چې ګورا دغه کوم دینو صدقات کوي هغه متعلق امور دي شپږ امور دي او دا برسیږي بیا تر هغه دغه پورې علیم پورې تر دغه پورې دا ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون پورې هغه پورې بیا داسي دا بیا شپږ امور متعلق چا سره ذکر کوي د انفاق سره تاسو ته ګورئ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثال دا کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي مال خپل في سبيل الله د پاره د اعلی د کلمت الله د جهاد خلق کوم هر څه دا غي مثال دی کما صلی حبتن په مثال دا غدانی دی انبتت چې غذر هغه زرغون کی ها صبر او تو کی سبع سنابلا وو وگی فی کل سنبلتن په هر وگی کې مئات حبتن سلدانی والله یضاعف والله تعالی د چن کله من د پاره دا چا شاو چې را دی وشي والله واسع علیم الله تعالی فراخ کون کې او پویا دی دا مثال شو اوس مثال په تطبیق کې وروره څنګه مثال دی اله کده دی مثال دا کړي یو خواته د دغه دانی مثال ورکو یو دانه نه تاسو ما کې واچوله دا غین الله تعالی سره او باسل و بوټي و و دغه ته یوی دانی نه راو باسل هغه یو بوټي چې جوړه شو بیا پای کې و وګیو و وګو کې کوم د سلسله دانی نو وسو شوي کله کله الله تعالی د دینم په سیډیر کی بس دا خو دغه شدا خو مثال شو ممثل سره ممثل داسې دی چې یو سړی دی هغه هغه ته روپۍ ورکړه چې ها دا واخل جهاد په لار کې به خرج کی کوش وی یا علم کې به خرج کی نو دا مجاهد لګي د پاغي باندې یو ګولې واغستا کوش کنه ها هغه باندې یو دغه واغستا یو سفر په وکړو یا دی طالب په سبق وی بهر حال چې هغه وکړل نو په هغه یو طالب یا هغه یو دغه هغه مجاهد هغه مجاهد لګي دغه چې یو کافر وښته کړنو وو کافران لاغې د وجه نه څه مسلمانان یا چې یو کافر وښتو نو په کفار رو براغ نه ته وو مسلمانان کم از کم اقل درجه هغه څه شو هغه چې کوم دنو هغه بچو هغه محفوظ پاتې شو یا دی یو طالب دا دوړ طرف ته لګا وکنه دی یو طالب چې علم دغه کم از کم و شاګردان شو دغه و شاګردان اوس هر یو ځان ته سلسله شاګردان سلسله کسان ته دعوت ورکو یا هغه مسلمانان چې شو هغه تر بیا داسې اولاد پیدا شي سو شو خدا ست خبره لاړه وو سو ته خبره ورسیدا د د اجر سمرا شو د وو سو شو بیا الله تعالی د چنکې چاله شي اراده وشي او رضای وشي دا وی ولی خپل چوونه ځکه چې و چې کوم د کنه دي ته عدد زائد وای خو شي څه ته وای عدد زائد وای یعنی چې الله تعالی خو ورکی خامخا زیات اجر اوس چې تکله د الله په لار کې خرچه کې کنه الله تعالی تا ته کم از کم خ... کم از کم اجر چې درکې کنه نو د وونه شروع کوي پوښوي و درجه اجر چې کوم دی غدر کی نو دا غي نبي سي واقعي دي سي واقعي الله دل پکې نور برکات هم واچي نو دا الله په لار کې انفاق دا فواید دي ته دا مواجه لازم یو روپۍ د 2 روپۍ د 100 روپۍ د 10 روپۍ د پرې بسو شي په دې باندې چې یو کار وشي کنه یو ټکه په سبزه کې هغه یو ټکه چې څومره رسیږي دا تاسو ثواب دی ښا دا طالب تجربه ورکړه هغه یو کس په یو کافر اوجلو پاغي چې څومره فواید راځي پاغي کټول تاسو ثواب دی نو دا شو خجی اوس ګورئ دا دا مثال شو الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله اوس دا څه کوي دا اوس دا غي مثال ته تمه ده او په دې کې دوه شرایط ذکر کړي د قبولیت ته انفاق آ کسان چې خرج کوي مال نه خپل فلار د الله کې jihad کې ثم لا يتبعون ما انفقوا بیا رستو نه کوي په هغه پسې انفقو چې دوی خرج کړی دي رستو کوي ناغه پسې من نن بادنا نزبادنا دغه دای چې هغه تسکیو ما چې تعالی ټوپې راو ما چې تعالی بوټان راستل هر وخت ورته یادې دا سری دا من دا من دی ولا اذن او نظرر zarar سره zarar داده کنه چې دا څنګه چې جراشه زکات نه بل ور درکړ او ته مطلب ما سره یو فند دوسرا و پوه شو کنه راته ما سره پټی کی کار وکا دا سری دار پښتنو کار همیشه زکات هغه تړي ورکي او دا سری یا ولا اذن zarar داده چې خلکو ته بیا دغه دشمنانو ته وایي دلته ما خپل ورځ بس اور کړی خو شي دا خدای مسلمان هغه غریب دومره خپه شي چې ور زما دشمن ما خبر کړي دا غریب دا غریب مجبور دی کنه نو دا چې دام آزاد از دی راخه لهم اجرهم عند ربهم دوی لپاره اجر دې فنز در خپل باندې ولا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه دوی غم جن کیږي دا یرو پنی چې ما تبا دا چې اجر را لکم کی ولا هم يحزنون او نه به کوم دنو د پاینده کې غمجن شي داسې نه چې دا اجر می ختم شي نه ختميږي ښا قول معروف و مغفرت اوس در توي وو سنوار کې کنه توای چې دا مطلب سوار کې نو بیا په خلک تنګي داغه نه دا کار خره قول معروف وینانه کا و مغفرت او بخنه غختل خیر دا بهتر دی من صدقه دا صدقینا یتبعها اذا چې رستو کیږي غي پسې zarar اے چې ته زیارستو پس دغه ورکې کنه نو اول نو ته خبر وکا یاره مهرباني وکا بس نشم درکول یا ادا بس الله دې وبخ حلال کا دا خبره ده خدا صدقه چې نوستو پس بیا خلکو ته ضرر ورکې نو دا سړي دا مکوا ولته کې ضرر وي منی وسره ونوي ځکه چې غمن کې ضرر راځي کنه سړی خپکی کنه بیا بیا ته یادې نو دا ضرر ډیر شامل دی په دې ولې باندې یاد کو نو دا یو معنی شو دوی معنی دا قول معروف نه وینا نیکا وینا نیکا والو چې امر بالمعروف کو خیر چې صدقې نشي کول تبلیغیان چې کوم دین هغه دغه زور ورکی سبحان الله ډېر ډېر وای و مغفرت او مغفرت سره مغفرت وای پټول حال د فاعل د سایل هغه سوال هغه حالت پټ که خلکو ته مو بیان وا پلانې راغله به زمانه زر روپۍ غوښتي پوه شو کنه نو خلکو ته حال ښکارا کې نو غفر اصل ته پټاول ته وای و مغفرتن او پټاول حال د سائل خیرون دا بهتر دی من صدقه دا صدقین یتبعها اذا چې ورپسې کیږي رستو شاته zarar دا د دین هغه خلقه والله غنی او بل او دا معنی پکې چا کړی دا چې وینا نه کوم مغفرتن په خپل پټیدل دا پټې دل ته در لقدي خو صدا صدقه مو ورکوا بس وته هو نه ما پوه نو هغه ته خدي او هغه صدقه مو ورکړه چې رستو بسره کې zarar ورکه والله غني الله تعالی به حاجت دې کته واجب صدقه ورنکم بیا ودار چې الله ودا ما ته ستاسو صدقه ضرورت نشته دی حلیم اوس داسو چې صدقه نه ورکي ظلم کوي یا zarar نه ورکي په صدقه باندې خلق ته الله ورته سوال نه وای وای الله صبرناک کنه یاره صبر وته کوي یا ایه الذین آمنو اے مومنانو لا تبتلوا صدقاتکم دا د ما قبل تاکید ده او درته وای چې ګوره په دې باندې تباکی ګو بیا رسو مثال درکې لا تبتلوا صدقاتکم مباطل وای ثواب د صدقو خپل مختم وای ثواب د صدقو خپل بالمن پس بادن سره ول اذا او په ضرر سره دینه پته ولګی چې د اعمال وې خاص محبطات شته بعض اعمال په بعض کارونو باندې بربادیږي ها بعض اعمال بعض اعمال خدا ته چې هغه بغیر د کفر نه نه بربادیږي بعض اعمال داسې چې با بعض کارونو سره څه کیږي برباد شي لکه صدقې په تا چا پسې من شروع کو آزاد شروع کړه بس اغلاړ ثواب د ختم شي خجیم کلذي ينفق ماله رئاء الناس اوس د دې مثال ورکړي ښا دا څوک چې داسې مال خرج کوي کنه وای د دې مثال څه دی مثله مثال د کلذي پشان دا سړی دی ينفق چې خرج کوي ماله مال خپل رئاء الناس د پاره د ځان خودل خلق ته خلق ته ځان خای ښا ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او ایمان نه وروړي په الله او پر درسته نه باندې په الله او په ورځ مستری باندې دا کافر شو بیا نو د دې غوندې مثال دی د دې د صدقې څخه ثواب شته چې سړی ریاکار هم دی او کافر هم دی هیڅ ثواب نشته دی بلکې الټه په عذاب دی نو دغه شانتی چې څوک من او عذاب کوي کنه صدقې پسې نه د صدقې څو ثواب نشته دی بیا دا چې کله دی ينفق مال او رياء الناس ته دینو کافر نه مراد ولا يؤمن بالله واليوم الاخر نه ایمان کامل وای مراد دی ایمان کامل په الله او آخرت باندې نشته دی نو چې ایمان کامل نشته دی ان بیا خدا مسلمان دی خو ریا کړي د عمل خو برباد شي کنه نو دک شان چې څوک دا من او ادا کوي په صدقې پس د دم عمل سره برباد دی ها اوس راځه فمثله کما صلی صفوان نو مثال د دې سړی اوس دا بل مثال شروع شو دا مثال چې دی نو دا مثال بعض وی دا اولنی ممثل سره لګیږي لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا څوک چې من او عذا کوي کنه نو د مثال دا دی څوک وینه دا مثال المثال دی دا ریاکار څه دی د دې مثال دا دی دا ریاکار مثال دا من او عذا والا د پاره خیال مکړو کنه ها د دې مثال دا د پاره او دا مثال په مسلهو چې دی نو دا د ریاکار د پاره مثال دی خو سه ګورا کما سلو مثال د دغه سړی کما سړی صفوان په مثال دا سده دا هغه تکي دی تاسو ته سوې تکا وته وای کنه صفوان هغه غټ غټ چې خوې وی پوښ کنه خوره مور پینشته دی خو علیه ترابن په دې باندې پاسه خوره ده نور وچ کانه دی وچ کانه خو پاغي باندې پاسه خوره راغلی ده نو دی ولګي ده کنه په دا دي کې اوس نور څه ونه وي دي کې دا وکړ چې دا سړی رانه کړنه په دغه خاورې چې دا او کو هیرسناک سړی دی او په خاورې نه تخته خمو کار چې وی کارو فاصابه وابلن نو اور سید دغه کانی ته وابلن غټو ساس کو والا باران فترکه سلدان پری خود دا خویا مکمل لاړه تر هغه خاورې ته وبایله تخم هم ده لاړ پوښی دې په کې ډبل تاوانی چې تخم هم لاړ فائدہ مرانه لپلاس باندې دا څنګه چلو شو مزدوری او خدمت او هغه ملک لاړل ښا اوس دا د ریاکار مثال شو لا يقدرون على شيء مما كسبوا طاقت قدرت نه لري دغه کسان دا من او عذا والا یا د ریاکار سره على شيء په یاسیز باندې مما دا غنه کسبو چې دوی کم کړل دي کم مزدوری چې کړل دا کم چې خرج کړل دي کنه هغه هغه اوس قدرت نه لري چې هغه ملاستراشي ګټه خو دې سره خو چې اوس تاوان نشي په تاوان مو شو دا سده دا مثال تاسو وګورئ د دې مثال د مسل سره څنګه تطبیق دی ریاکار سړي مثال داسې دی چې لکه د د نیت داسې لکه وچ کانه تا وچ کانه یې ستای د نور کې د ایمان نشته یا چې ایمان شه راغه تو خمه وکړلو خرچه او کدا هغه د انفاق مثال شو اوس دا باران سره دا پر در یار چې اوس د دینه پس په سوکړه د پر یاو کړه د پیغه د غټو ساس کو باران نو چې هغه پر راغی کنه ریا پراله نو هغه هر شی ولا یوړل بس مکمل تباہ د عمل فائدہ پاتې نشوا تاسو پوه شئ کنه یا وای د دې سړي خپل مثال د دې شین کانی دی خبر ورسې دی دا خپل شین کانی دی نو خپل شین کانی مطلب دا چې بے فائدې شي په خبره وکړي دي او دغه نفقه چې د کړي د کړه د نوم مو مشوي لګ ډیرو نو دا سره دا په پاسه د کړه خاورې پروت چې د خاورې غونه په پروت ته خلکو ته حق کاری وي لکه از مکانه او خاص دغه فائدې والا ځای نه سړی ته خلکو ته فائدې سره ښکاری خو چې کله د حقیقت خلکو ته راخاره شي پر یا سره لکه غټ بهرام کې پیوشي نو مکمل شین کانه راوته اځه کې اس نشته هیڅ خیر ته نشته ورکه کده خدای غرقه دا خو چې د څه کول د بل سره پاره کول اوس چې هغه مقصد نه پوره کیږي نو بیا یو روپۍ مشته ته نه ورکړي ښا دا مطلب شو نو دا داسې مثال هم لګي هغه سم لګي والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی هدایت نه کوي دا معنی مرادي الله تعالی ثواب نه ورکړي د اعمال قوم کافرانو ته چې کفر سو کوي هغه ته الله تعالی د عملونو ثواب نه ورکړي ځکه چې عمل صالح بغیر د عقیدې صحیحه نه قبليږي ښا دا یاد ساتي ومثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا خلکو چې خرچ کوي مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د تا پاره طلب درزاد الله دای مثال هم پیش کوي په دې کې غو شرایط هم ذکر کیږي چې یو پسې طلب درزاد الله بل وتثبیتا من انفسهم تصدیقا من انفسهم چې دې تصدیق کوي د خپل ځان چې الله او ما ته دې ثواب راکړي کوشش کلک په ځړه کې والله بما تعملون بصير الله تعالی تاسو سو عملونه کوي بصير لدن کې تطبیق د مثال د مقصد سره وکا مثال دا غتړي چې د الله د رضا لپاره دغه کوي سکه خرچه کوي او زړه کې تصدیق شته نو د الله د رضا مثال داسې دی لکه د باران نسشه د باران خبر اورته دي کنه د باران باران او د زړه کې تصدیق او کلکواله ایمان او اخلاص هغه داسې دی لکه پس مکه کې خپل سره بواله ربوا بعد وی دا اوچت از مکه نه لکه اوچت از مکه خوای لا بے فائدې غونتی وي خو ان دا عربو کې چې تاسو مګه خی همغه دور مزه عربوی معنی قران کې بلم راغلی وربت و انبتت رب ربوا سربیز مکه ته وي هغه مکه چې هغه کې خاور ډیری نمی پکې وي ته خیال وکړي کنه ډیر زیاته اوچ نه ښه نو هغه مکه ته سوې ته ربوا وي نو دا غ سربز مکرند د په زړه کې دا کم تصدیق ده کنه دا دا غ سربیز مکه مثال صحیح شو اوس د خرچه وکړه چې د خرچه وکړه نو که چرتا مطلب دا چې د د خرچه ډیر وکړي نو داسې شوا چې څومره ډیر او کړه نو داسې شوا لکه د چې مطلب غټ ساس کوله باران وشي نو دوچن دوچن دغه پکې راغله کچرته هغه خرچه لګاو وکړه نو هغه زمکه ته لګ باران کافی ک نه کافی هغه سر بیز مکه ته نو هغه لګوم د تصور کی فائدہ ور کوي هغه بل ته خو نه غټ فائدہ ور کوله نو ته لګ فائدہ ور کوله د ته دی فائدہ ور کړه ایا ود احدکم ان تکون له جنته سلورم مثال ور د انفاق دا هغه سړی دی چې د اول نه خې انفاق دا انفاق غیر دا روس دوه مثالونه د انفاق غیر شرعي دي هغه اولنی ام دغه اولنی مثال د انفاق شرعي بیا را پسې دا اوس دی دا یو انفاق بیا دویم نمبر مثال د انفاق غیر شرعي په دریم نمبر مثال بیا د انفاق شرعي څلورم نمبر بیا د انفاق غیر شرعي دا انفاق غیر شرعي دا څه دی چې سړی د خرچه کوي د الله په لار کې اول نه خصه نیت ته خروخ سړی دی روز ته د تعقیده خراب شو غرق شو پوه شو دا هغه سړی دی ها د دې مثال درکې آیا ود احدکم آیا خو خیستاس نه یو کس ان تکون له جنته من نخیل چې ویده لپاره باغ د کجورونه واعناب او د انګورو د کجوري بوټه یاد کو د انګوري سه یاد کو دا غي میوي یاد کړه کړه کجورو ارشه فائدہ مند دي ونه فائدہ منا با پانه فائدہ منا سانګه فائدہ منا خوش کنا او د انګورو خو صرف دغه فائدہ ورکي میوه انور خو بوټي کیس نشته لري نو ځکه هغه د یاد کړ تجری من تحت الانهار چې بېږي ودونو د لاندې لاغینه ولی دا بېږي له فیها اوس دا یو باغ کې صرف دا یو انګور دی او کجوري دی وینا له د دې سړی فيها په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسم میوي دی له فيها ثمرات من کل ثمرات تقدیر دا سره په دې ځای کې میوي دی د هر قسم میوه نورم پکشته دی واصابه الكبر او د تورسیږي بډاواله زوړواله وله په داسې حال کې چې د ذریه ضعفا بچی دی ضعفا او کمزوري خا چې اوس کمزوري بچی دی غیر پټی کې خدمت نشي کولای د خپل بوډا ته دیم پټی ته نشي تلې با خو پروت دی فاصابها اعصار نو اورت دې تا اعصار معنی کوي زوبعه هغه بلګو کوي هغه تاویدون کې حواسی فيه نار چې پاره کې نار ما تاسو ته قرآن نار قرآن کې نار دې فما په ډېر مانو سره راغلي دلته نار فما د حرارت سره دي ګرمایش فيه نار چې پای کې سخت ګرمایش وي فاحترقت نو اوس وزید دا باغ بس لار چپه صحیح شو اوس د دې سری مثال وګور اوس مثال مثال سره تطبیق کا باغ دې پکی کجور دی پکی انګور دی پکی هر قسم میوه دی پکی دا اوبم شته خپل چلیږي پکې اوچیږي نه باغ بیا دغه انګور او دغه باغ باندې تراله هوا او سیلې را ده مکمل تباہ شو او د بچی دی هغه چې ډوړې غواړي وي بابا مونږ لراک کړ او د سره هیڅ نشته دا به سوره خطرناک خبره دا چې څوک ځان د پاره خوخوي نه مونږ نه خوخو وای خاطر دا نه خوخوي نو بیا دا څنګه خوخوي د دا مثال د هغه سړي دی چې اول کې انفاق کول د الله په لار کې خرچه کوله صحیح شو عقیده صحیح وا عمل صحیح ها دا شان ته خرچه کولن دا یو باغو د دې خرچه کې بیا د دوه قسمه یو فردي صدقات یو نفلي صدقات فردي صدقات ها او نفلی صدقات فردی صدقات یا بعض وی چې صدقات فی سبیل الله جهاد کی دي هغه څه نخیل دي چې دا غي هر څه فائدہ ورکړي او اعناب دا دا غیر جهاد فی سبیل الله کې کوم انفاق کوي دام دا انګور مثال له فائدہ ورکړي اوس دای کول وله فیا من کل ثمرات هر قسم میوه نور اعمال خفا کول خمزه دار سیستم روان او خې اخلاص او خدا غيو د دین پس په اخیری وخت کې ته ور سره په غلط واوړېدو او کافر شو دا څه شو کافر شو اوس چې کافر شو د خلکو په حقونه دي ها دې لاړو مړ شو د خلکو په حقونه پاتې شنو په قیامت کې د اس نشته دی اوس هغه باغ د اوسو د صدقات هغه باغ د اوسو د په خپل عمل په خپل باطل عقیده سره اوس د خلکو په حقونه دی هغه ته غواړي او ته مال راکبل او ته مال راکړه دا د دې لکه ضعیفان او کمزوري اولاد اوس پسچل کې دی دی غرق او تباہ شو الله دې موږ داسې حالت نو ساتي کذالک یبین الله دارنګ واضح بیانې ها دا ته په کمال سره واضح بیانې الله تعالی لکم تاسو الایات مثالنا لعلکم تتفکرون دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ په دې مثالونو کې یا ایها الذین آمنو انفقوا من طیبات پنځم شرط د قبولیت د انفاق د پاره والکه خرچه خو کې الله به درنه قبول کی خود پنځم کار دا کا او پنځم شرط دا ده ها چې خرچه داسې کوا چې پکې دا مکو چې ردی مال کمزور شي د الله په لار کې ورکې چرته چې مطلب دا دې زور شي وای دا د الله په نام شي نو د الله په نام باندې ته زړه سیز نه ورکې غړي کپڑے ورکې زړه بوتان ورکې الله وای دا کار مکوي دا پینځم شرط دی یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو انفقوا خرچ کوی من طیبات ما د عمده اغنا دلته کې کرا عمده کرا مان راځي دا پاک نه نه پاک نه نه مراد یا بعضی پاک مراد دې کې صدقه من لا صدقه من المال الغلول صدقه نشته د حرام مال نه یا د من طیبات تم دک مراد دې عمده مال کرا مال ورکوا ما کسبتم دا اغنا چې تاسو کړي کسب کړي دي و مم ما دا اغنا اخرجنا لكم من الارض چې موږ راو باطل هی تاسو لره د زمکه نه د زمکه د فصل نم چې کم ورکه نو خوشي ورکوا اوس چاوي چې ښا بس زما پکې خو خراتولو مته دا ورکما د الله په لار کې وغه بیکاره بیکاره به ټول ځان ته پرېګ دم وینا نه دا مطلب نه لې دا مطلب دی چې ولا تیمم الخبيث منه قسم کوي دا غردي مال قص مکوي د ردی مال منه له دغه مال نه دا ته مکوي خیر دی ور کوي دا نه چې خامخ ټول هم درا ټول کا هغه کارا کارا ټول لا ټول کنه نه خو قص پکې دا نه چې خاص ته خراب خراب ګوري خاص پکې خراب خراب مګور دا مطلب دی خجی تنفقون ته تاسو خرج کوي هغه ردی مال خرج کې ولستم باخذیه او نه تاسو په خپل اغستون کې دغه ردی مال اے د دغه راځي مال خو پخپل له څوک درکې کې نه علي او بل له ورکې د الله په لار کې الله له تورکې دی بشړې نه الا ان نی اخلی نی اخلی مگر پاغه وخت کی تغمی دوفی چې تاسو سترګې پټې کوي پاغه کی چشم پوشیو کوي چشم پوشی څنګه وکي پچا دې قرض دې هغه د یو بیکاره شی درکې ته وایي نه اخلم زی نه اخلم بیا پوښی چې ولکه د هندو خونه کې قران دې پوښی کنه راته دام لاخته کدانه ته ملاوي سما بیا دام نه ملاويږي نستر کې پته کې راپټ کې ده صحیح ده راکا نو الله وای دا خو ته دا ردی شي دا څه کم شي په صدقه کې ورکه په خپل خو ناخلی که ته واجنه ما خو په خپل پلاني ځای کې هغه ته هغه نستر کې پټ کړی وي هغه تا ته پته چې بیا نه راکې نو هغه ځای کې هغه ستو صحیح شو الا ان تغمضوا فيه واعلموا قوشي اوس چاوی چې نه ما چې سترګې پټې کړې خو الله دې ما سره داسې سترګې پټې کنه دا ردی ردی به ورکوم الله دې قبلې کنه الله وای ته خو محتاج وي واعلموا ان الله غنی پوښ چې یقینا الله تعالی به حاجت دې ته حاجت تلر تریا ما ته ضرورت دې ها حمید اوس چې غنی کم سره چې غنی نو هغه ته خلک د خلکو دشمنی خلکو په سبا درته وای الله وای نه نه زه سره د دینه چې غنی ما حمید بیا ستایل شوی په خپل صفاتو کې ما په څوک نه وای ښا دا زما هغه غنا نه ده اش هغه وا غنی چې دان سره شیخ ټکړ کړی نو خلکو یو د الله سره دومره روپۍ دی مونږ نه راکړي نو هغه دغه غوسه وي ته خلک الله خو ورکې نو الله تعالی په سبا درته نه وای الشیطان یعدکم الفقر اوس پینځه شرایط باندې پوښتنه پنځه شرایط کې درې سلبي او یو څه دوا دوا ایجابي یو انفاق باندې قبليږي خو لا يتبعون ما انفقوا منن من بني زبادل عذابني دعا دریم نمبر مرد ابتغاء مرضات الله د الله رضا به طلب کې سلورم تثبیتا من انفسهم په الله باندې یقیني چرآ کوي به پینځم څه شی شو چې لکه ردی مال طبقه نه کې چې خامخا د ورګه دار ردی مال ورکم دا چې نوی بس الله تعالی بس تاین فاقات څه کوي کپلې به ها څلور مثالونه او پینځه دغه دی پوری تیر شو او شپږ امور دې متعلق د چا سره دي د انفاق سره الله وی نفقه کا وخه او بخل مکوا دا بخل کار د شیطان دی دا بخل کار چا دی د شیطان دا امر اول دی الشیطان یعدکم الفقر شیطان چې دی یعدکم الفقر وعده کی تاسو سره د فقر الک یری یعدکم یخوفکم وعده یعدو وعید په معنی یرول فراوی یری تاسو د فقر د غریبینا مور کوا سبا بیا سکه پوچ کنه او کی ځان تر سنبال کدار ته وای و یامرکم بالفحشاء او امر کی تاسو په فحشاء سره فحشاء سره فحشا اصل کې تجاوز نه تویل کېږي فحشا یفحشو په معنا د تجاوز سره خو فحشا د حدود شرع نه وتل کار د شریعت نه وتل کار دی تویل کېږي اول سړی په فقر روان کی بیا په قلار قلار یا سی ووزی ناروا کارونه په شروع کی والله یعدکم الله تعالی وعده کوي تاسو سره مغفرتن د مغفرت منه د خپل طرفنا وفضلا او د مالداري الله دې درکم مې ریګا والله واسع ولې به الله راکې الله تعالی فراخی کون کده علیم خاکه توا چې دومره فراخی کوي نو مال حضور ډیر را نکړل وای علیم الله وی ز پیجنم دله دوس پوه شو کنه چې تر دومره قابل نه کې تعالی می دومره درکې بیا د زمکه په په بیا په زمکه نه لګي بیا باوالو دي نو په دې وجه باندې مې درکړي یؤتی الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت اوس دغه خرچه وای په دغه کې په مال کې اوس د توي علم در کوما نو چې علم در کم نو پاغه کې خرچه کوا پاغه کې خرچه کوا یؤتی الحکمت ورکی الله تعالی پویا دینه پویا د قران وی مراد د فهم القران ته مراد دی من هغه چاته یشا او چې را دی وشي و من یؤت الحکمت او چاته چې ورکړي فهم د قران فقد اوتی خیرا کثیرا نو ته ورکړي خیر ډیر خیر دیر دال چې ته ګوره دین ملاو شو اوس په دې قران کې دینو پیژنې کنا ها و ما یذکرو نو اوس چې دغه کې څنګه خرچه کوله تا نو په دې کې مخه خرچه کوا الله تعالی پر رضا باندې او دغه مکه وخا دا دې کې بخل مکه وا ځکه په دې کې چې بخل کې ګوره حدیث کې راځي کړه به سو چې نه پښتنه وکړي چې یو مطلب بارکه او پټه کړه ول جمع یوم القیامت بلجام من النار په ورځ د قیامت مو ته د د اور واګي بوتا چول شي ښا دا خطرناک خبره ده و ما یذکر او نسیت ناقلی الا اول الالباب مگر خاوندان د خالص عقل الباب نه تویل جمع د لب دا لب هغه عقل تویل کیږي چې خالص وي د شرک شبهات او غیره نه هغه نه پاک دي و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه دا دویم امر د متعلق ته انفاق پورې حد دویم امر صدقه هغه دا د چې ګورا د انفاق بعض دغه چې کوم دنه ته بیانې بعض انواع ته بیانې چې پاره کې بعض انواع وی چې هغه ته انواع متعین وای متعین انفاقات متعین انفاقات دا دي چې لکه نظر چوکي یره د 10 روپۍ 100 روپۍ او زر لاک یو لاک داس لاک کرور دا به ورکو مر الله په لار کې دا متعین انفاق دی یو داوی چې بس داسې مبهم انفاق کې نو دواړه قسمه انفاقات دي انفاقات د غره تخی انواع د تخی و ما انفقتم او تاسو خرچه کوي من نفقه د سخرچینا سخرچه کې د الله په لار کې مبهم خرچه او نظرتم یا منقت کوي من نظر د سمنقتنا متعین شی معلومه چې دا به خرچه کوم فان الله يعلمه نو الله تعالی پوهه دې پاغي باندې نو چې پوهه نه ثواب به درکې کنه دا مو آیا الله به ثواب درکې یا فإن الله يعلمه الله پاغي کې ستانیت پیجن کې سره پاره ورکه دا الله در رضا نه پاره ورکه او کنه سړی چې کوم دې نو سړی بل سکار اخلي وما للظالمین من انصار وما للظالمین او نشته د پاره د ظالمانو نه به د پاره د ظالمانو من انصار څوک مددگار چې بچ کی عذاب د الله نه نشي بچ کولی ان تبدو الصدقاتی دریم کار وګورا یره دا صدقې چې کو کنه پخکارې کو ک پټې کو خکارې کو ک پټې کو الله او خپل زړه ته ګورنو ان تبدو الصدقاتی کچرته کار کوي تاسو صدقې فنعم ماهی فنعم الشیء الذی هي پوه شو کنه دا ډېر خکار دې ډېر خشه دې چې بس خرچه کې د الله په لار کې خکارې کوا ها اوس کته واجب نه پدې کې خو بیا ریا راځي دا ریا چې بند ده دا خو ستاره ګړه معاملې ده زړه ریا په ګړه کې ده په دغه باندې په عمل کې نه دا په عمل کې ښکارواله دي و ان تخفوها که تاسو پټوي و تؤتوها الفقراء او ورکوي فقیرانو ته فهو خیر لكم نو دا بهتر دي تاسو د پاره ولکه وای که فقیر ته ورکې نو دا بهتر دی نو کمالدار ته صدقه ورکم زکات ورکم دا بسې دا بم جایز دي سو بهتر دا شنو هغه غیر بهتر هم جایز وی کنه نو سل بقی نه نه جواب دار چې نه دلته کې دا خیر لکم چې ده کنه فهو خیر لکم دا وای دی و ان تخفوها سره لګي و ان تخفوها که تاسو پټوي نو فهو خیر لکم دا ډیر بهتر دی تاسو لپاره خو کار به مودای چې وتؤتوها الفقراء ورکوي به چاته فقیرانو ته یا بعد وی صدقات نو صدقات نفلیه مراد دي نو نفلیه کې ته فقیر ته ورکړي نو ډیر بهتري نو بیا دواړو سره لګي بیا کې هیڅ اشکال نشته امر متعلق د انفاق پوری صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به انفاق کولو بعض خلکو ته دعوت د پاره به هغه د باندې به خرچه وکړل لګي روپۍ روپۍ به ته ورکړ چې هغه ورکړي نو کله خو هغه سړي باندې دغه تاثیر وکړو او رسول به ایمان راوړو بعض سړي به داسې روپۍ به موالي او بیا به کوم دل پیرس دغه په مسره نو دعوت ایمان به مرانه وړو نو پاګی باندې مؤمنان خپش یاره حاصل پوښتنه اسی مغه یو سلام واچو هم پیندو نو هغه لاړو دغه شانتی نو هغه جواب الله تعالی کوي چې نه خیر دی کدا هغه فائدہ هغه ته ورنکړه خو ته ته خدار کړ کنه لیس علیک هداهم نشته دې پتا باندې نه لازم پتا باندې هداهم هدایت دی دوی دوی ته توفیق ورکول حق سره سوال دا پتا نه دی لازم ولکن الله لیکن الله تعالی یهدی من یشاء حارسی حق تاسو چې خوښی شي وما تنفقوا من خیر او تاسو او کوم چې تاسو و ما تنفقون تاسو خرچ نه کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د طلب درزا د الله ته خود الله درزا د پاره خرچ کې د دې آیات مس اولنې مصداق څوک دي صحابه دي ښا څوک دي صحابه دي موږ تاسو په کې راځو خو اولنې مصداق هو صحابه دي ځکه قرطبي وایي قرطبی دی دا کې وای کنا وای شهد الله گواہی وکړه الله تعالی په دې خبره باندې چې صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خرچه صرف د الله د رضا لپاره کړی دا دا وی اعمال صرف د الله د رضا لپاره وو خو شو وما تنفقوا من خیر او هغه تاسو خرچ کوئ سمال یوفی الیکم پورا بدر کې چې تاسو ته اجره اجر داغي وانتم لا تظلمون دا دا جواب د سوال دی چې صحیح ده الله خو زمانه نه پکې قبول کړ چې ما په کافر کړی و د دې د فار چې ته هدایت شي خو هغه ته هدایت نشو فسنا څه کمی خو پکې راغلی کنه سنا څه به اجر کې کمی راغلی الله وی نه وانتم لا تظلمون وانتم لا تنقصون تاسو نه بنشي کمول اجر د دې نه کمیږي درنه خا دا وشو للفقراء الذين فينزم امر دی خامس د انفاق مصرف ته بیانې چې خو خرچي خو دې کولی د خرچو طریقې وی د خرچو قسمونه پوه شو کنه هغه تیر شو اوس خرچه وکم پچا باندې چاله دی ورکوم نو ویل للفقراء دا د الصدقات صدقات چې دي للفقراء حق د فقیرانو دي کم فقیران الذين غ فقیران احسروا في سبيل الله چې بن کړي شوی دي په لار د الله کې چا بن کړي دي یا دار چې خپل کمزوري غریبي بند کړي دي په جهاد کې په علم کې جرته جرته دي نشي یا دی دین را بند کړي او دین را بند کړي دي چې د دین کې منهمک ته نو چې علم کې تجارت څنګه وکړي چې جهاد کې نو تجارت څنګه وکړي نو دې دې را بند کړي دي ښا یا احسرو فی سبیل الله دشمن را بند کړي دي غریب مزدور نشي کوله چار چا پیر دشمنان دي د دشمن علاقې تسلیم نشي بیا په گرفتاری نو د سلو کا لا یستطيعون طاقت نه لري ضربند سفر لتجارت لپاره د تجارت په ارض پزمکه کې پزمکه کې د تجارت سفر نشي کول یا د غریبۍ د لاسه یا چې کوم دی نو د صد لاسه د دین د لاسه په دین کې مصروف دی یا د دشمن د لاسه یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دبان جاهل جاهل مې ته ویل په قران کې پسو مانو راغله دي دلته جاهل په سمانه سره دي یحسبهم الجاهل ګمان کوي په دبان غبي تجربه سره اے تجربه نشته دي یعنی دانی کله کله بخا عالم ښا خا عالم وي خو پته ورته نه لګی چې دا سړی غریب دی نو ګمان کوي په دبان غبي تجربه سره اغنیا ادمالدارانو په دوی باندې ګمان کوي د مالدارانو مینت تعفف د ود د ځان ساتلو د سوال نه د ځان د سوال نه ساتي نو هغه په دا ګمان کې وي نو وردا خده وګوره دا خو خو سور کې وي ګر پوه شي داخله مالدار دی الان ته غریب وي هغه سوال نه کوي نو دا ته کم سره تجربه کار یغه پیژني به تجربه سره یغه کما قلوي وي نه دا خده ځکه سوال نه کوي تعرفهم بسیماهم نو وست سوال کې چې وو زیدته څنګه ورکم نو چې دغه ما ته مالدار ښکاری نو زه ورته څنګه ورکم مالدار ته خصوص صدقې نه ورکې الله وای تعرفهم تب پی جنې دوی بسیما هم په خاص علامو د دوی سره د خاص علامې دی په دمانه با د لوګي اثر وی خو شو کنه اغینه به تا ته اندازه ولګي دا معنی دا بعض وی تعرفهم بسیما هم د دوی الله تعالی په خلق باندې روب جوړ کړی دا سه خلکو هغه به تاسو پته لګي خدا د لوګي اثرات دا دغه خمانه ده هغه هغه روب مو به خدان ته ده خو لیکن دا خبره چې د لوګي اثر په موجود وي د غربت بعض اثرات تخکاری خو سوال نه کوي لا يسالون الناس سوال نه کوي د خلکو نه الحافن الحافن د زور معنی پښتو کې کې الحافن خطل خبر اوسې کنه لحف الحف به یو چا پورن خطل چې بزتا من مال به راکې خامخا به راکې دا سوال دی نه کوي نو دلته کې دا سوال نه کوي مطلب دا چې سوال کوي خو چا پورن خلینا نو دا مخ کې وی چې سره سوال نه کوي تعفف ته او دلته کې وی چې سوال داسې نه کوي داسې سوال نه کوي چې ان ختم وي نو داسې سوال بکې چې ان ختم پکې نه نه جواب دا غي دا دی چې دلته کې دا اصل کې لا يسالون الناس الحافا دا مفعول له مو جوړوا لا يسالون الناس سوال نه کوي د خلقنا فيلحفون الحافا چې خلي خلق پورن خلي نه نه الحداث نه کوي الحاد بیا دې څه شي نو دې کې بیا مختلف تفاسیر د علما وشته دي بعض وایي چې او چې چا سره سلويخ درهم موجودو او د سوال کو نو فهو ملحف دې بیا سره ملحف دی سوک وای دغه وای عطا وای چا سره چې ماسوتن د وخت خوراک موجودو او د سوال کو نو فهو ملحف نو دا سره دا ملحف دی دا د خلاصې لنډه دار او جره ټول مفسرین او اقوال لازم کې چې ضرورت پوره دی او بیا دې سوال نه کوي دا عمل حفظ دی حق دا عمل حفظ دی و ما تنفقوا من خير او هغه چې تاسو خرچ کوئ سمال فان الله به علیم یقینا الله تعالی پاغه باندې پوهه دی الذين ينفقون یو یو دغه یو آیات ته کې باب پوره کیږي الذين ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرچ کوي مال نه خپل باللیل د شپې خوز دا مال خرچ په کم ټیم کې کم اوقات د انفاق اوقات د انفاق دا شپږم امر د متعلق انفاق پوری خرج کای مال نه خپل باللیل د شپې و نهار د ورځې سرن په پټا و علانیتن فخکارا چې هر څنګه وی خو د الله دربار پاره خرج کړي فلهم اجرهم عند ربهم نو خاص دوی د پاره اجر د دوی دی ثواب د دوی دی پنځ در خپل باندې ولا خوف علیهم نبیر په دوی باندې د دې یاره په نه چې هو داسې نه چې دا صدقات می د دې دا ثواب می ختم شي ولا هم يحزنون نبدي غمجني چې وای دنیا کې می دا شي خرج کړو دا غي ثواب را نکړو په دې باندې به دې غمجن کیږي نه دا تر دې پوری دوست دا 274 آیات شو تر دې پوری دا سیم باب شو دا د دې حصے دویم باب شو په دویم باب کې څه خبرې وي وته وای وای څلور مثال نو د انفاق فی سبیل الله لپاره دو د شرعي دو د غیر شرعي د شرعي والا وای کم کم یو د شرعي د جهاد په لار کې خرچه یو غیر جهاد کې خرچه د غیر شرعي غ بیا دوه قسمه یو د اول نیت خراب ریا کول دویم نمبر چې کوم دی هغه څه دی اول نه صحیح خرست خراب شو پینځه د قبولیت شرایط او پینځه د قبولیت شرایط دي انفاق بدر نه قبليږي خو من به پکې نه انفاق به قبليږي خو عذاب نه انفاق به قبليږي خو رضا د الله وي انفاق به قبليږي خو تثبيت وي انفاق به قبليږي خو لیکن ردی مال به خامخانه ورکې چې توا چې ردی مال ورکوم شپږ امور متعلق انفاق پوري ولکه انفاق کا یو خبره دا کم زړه کې چې درازي چیرا غریبی براشی دا شیطان دی انفاق کوا شیطان ممن دویم نمبر خبره دا دا چې انفاق کوا هر قسمه انفاق چې کې که متعین کې که غیر متعین کې ټول اقسام چی وی انفاق کوا که پخکارې کې که پپټې کې استاقو خلا انفاق کوا که په کافر دی وکړو ها او بل فرض هغه ایمان نه نور ته په ایمان د پر کړو دی هم ثواب ملاوي انفاق کوا فقیرانو ته هغه فقیرانو ته ورکو چې هغه ځان د سوال نه ساتي ډیر خلیغه صحیح شو انفاق کوا حالات عام دي کده ورځي وي کده شپي وي کپټ وي کخ کار وي اجر به تاسو کیږي ملاويږي دا شپږ امور متعلقات د انفاق بیان کړل صحیح شو دا خلاصه ته یاد شو